د دوی د نهم شبهه او اعتراض جواب دی په زمانه د جاهلیت کې په صفا ډېرې باندې د مشرکان یو بوتو ته او غیله به اوصاف وي او په مروا ډېرې یو غر باندې یو بوتي خو چې غیله به نایله وي چې ګورم مشرکانو په دې ځای کې د الله نه علاوه د بوتانو بندگی کوله عبادت کولو په اصل کې دا زین د الله د دین نخې دي د دین علامات دي نو د مشرکانو په شرک باندې په دې ځای کې څه نقصان ناراضي لکه یو جماعت کې څوک شرک کوي نو جماعت خو د شرک لپاره نه ده دا د کسبت بخیا او گمراهی د جماعت کې شرک کوي نو مشرکانو ته په دغه ځای کې شرک کولو دا د الله حکم خنو دا د خپل گمراهي وا او حدیث د بخاری کې راغلی دی چې د بعضی مسلمانانو صحابه کرام په ځړه کې دا شوبه پیدا شوی و هغه دا خبره د ګناو غړله چې ګوره د شرک په دې کې مو عبادت ته موږ له حکم شو په دې کې هم مشرکانو شرک کړی دی نو څنګه موږ له اسلام حکم کو شریعت را لوي چې تاسو د صفا او مروه طواف کوئ نو جواب راغې ادا په اصل کې د توحید زین دي د توحید مراکز دي نو په شرک د مشرکانو سره دې څه ضرر او نقصان نه رسی چې عروه ابن زبیر رحمت الله علیه چې دا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خوې ده خپل ماسی عائشه رضی الله عنها نه د دې آیات باره کې تفوس کړو چې د دې آیات مقصد او مطلب دا دی کسوق په حج او عمره کې د صفا مروه طواف او سعی نه کوي خیر د اجازه ورلشته ذکر قرآن ویلی فلا جناح علیه ان یطوف بهما ام المؤمنین رضی اللہ عنہ لوی ما ارا علی احد شیئا الا یطوف بهما وای زه خدا ګمان کوم که څوک د صفا مروه سعی نه کوي او د دې طواف نه کوي نو څه ګناه پې نشته دا یو مباح کار دی کوي که نو خدا کني کوي نو ګناه پې نشته کله آیات مقصد دا وی چې خیر دې د صفا مروه سعی یو مباح عمل دې که څوک نه کوي مغله گنجائش او اجازه شته نو بیا به الله رب العالمین دا نه ویل چې ان یطوف بهما بلکې آیات بدا چې الله یطوف بهما مطلب دا چې په آیات کې رفع الجناح دا د تارک السعی نشوي د تارک السعي نه نه شوی بلکې د فاعل السعي نه شوی آیات دا وایي کسوک د دې په منځ کې طواف کوي نو هغه باندې ګناه نشته او کدا سره راغلی وي چې څوک نه کوي نو ګناه پې نشته بیا بس خبره صحیح وه د جناح دا رفع کې راغلی دا د هغه شان نه چې څوک دا کار کوي او د هغه شان د جناح دا نه پې نه راغلی چې غیدا نه کوي دا چې طواف کې د دې دوانو او بیا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خپل فريده د دې آیات شان نزول بیان کو چې د بعض انصار صحابه کرام په ځل کې دا شبهه پیدا شوې و چې وګوره مشرکان خو په دې ځای کې د خپل بوتانو عبادت وکول او شرک وکول نو اوس خو الله موږ له اسلام توفیق را کړو په اسلام باندې عزت من کړیو نو څنګه به موږ د شرک په غزه کې د الله بندگی او عبادت کوو نو الله دا آیات راولې د څوک چې د صفا او مروه سعی کوي فلا جناح علیه فاوس ګنا نشتا ګناه په هغه خلکو ده چې هغوی په دې ځای کې شرک کوي ومن تطوع خیرا او چا چې په خوشحالۍ سره وکړه څه نیکي تطوع دا د ماضي صیغه ده او معنا یې دا د ما یأتیه المؤمن من قبل نفسه هغه کار لوي چې د زړه په خوشحالۍ باندې یو مسلمان کوي نو چا چې یو نفلی عمل د زړه په خوشحالۍ باندې وکړ الله به دې بدلی ورکړي په دې آیات کې وعید د هغه علما ولا چې حق ورله سرګن شوی دی او باغی باندې پوه شي او بیا سره د وسو طاقت نه د حق چاله بیانینا وسو طاقت اشتا چې د منکر نه څوک منه کی دا غي نه څوک منه کوي نو په دې آیات کې غي وعید دی چې دا د لعنت مستحق خلک دي په دې آیات مبارکه کې اوس د هغه علماو د سومي ذکر کوي چې ابتدا کې هغه حق پټ کړی دی او خلق له حق بیان کړی نه دی نو د عالم او د مولا توبه ذکر کوي په دې آیات کې او د دې توبې لپاره درې شرطونه ذکر کړل او رسو سوره ال عمران کې براشي د عام خلق توبه ذکر کوي دا غیر فار دو شرطونه دي لکه سوره ال عمران آیات 90 وګورئ رومان شو په خپل ناکار عمل او ګناه باندې او دویم دا چې خپل عمل دې کو آینده دا ګناه نه کوي مراد به شرط نشول او رسو بیا سورې نساء کې د منافق توبه ذکر کوي آیات د سورې نساء وګورئ یو سل شپږ سل وختم د منافق د توبې لپاره سلور شرطونه قران ذکر کړي د پنځمه پاره په اخر کې الله رب العالمین د منافقانو حالات ذکر کوي نو بیا د منافقانو د توبې باره کې وایي آیات دی او تل شپږ سرویختم الا الذين تابوا مگر هغه منافقان چې توبه وست د خپل منافقت او د ګنانا وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زر دې چې وربکې الله مؤمنانو له لوی اجر د منافقانو د توبې لپاره په دې آیات کې څلور شرطونه ذکر کړي یو توبه دیم اصلحو چې خپل عمل نیکی او دریم شرط واعتصموا بالله د الله په دین باندې منغولې ولګي خپل دې دې پریدي واخلصوا دينهم لله سلورم شرط دا دی چې اخلاص پکې راشي عمل صرف د الله د پاره دی بل چا له خود نه کوي خپل بلنه الله له خالص دین په معنا د بلنې راځي صرف الله را بلی عمل د الله د پاره کوي د بل چا مخ ملاذ پکې نه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين